خو بیرته به راسو دا چې دوی ولې د مسلمانانو په هیوادونو کې د فعالیت ډېره دلچسپي لري تاسو د نقشې ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جزیره العرب کې مبعوث جزیره العرب چې و یوازې مکه مکه مکرمه داسې و چې په هغې باندې د مشرکینو د دین حاکمیت و په دیني لحاظ باندې خو دغه مشرکینو به هم یهود خپل یو ډول استادان به یې ګڼل او د همدغه مکې خلکو به د مسیحیت زده کړې کولې د يهودیت زده کړې به کولې او په ډېرو مسایلو کې به هغوی ته رجوع کول او د هغوی نه به پوښتنه کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې ام المؤمنین خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د تر زوی څه نوم دی ورقه بن نوفل د کوم ځای و د مکې او د ویلوی کورنۍ سړی و مشر سپینګیری و هغه په کم دین مذهب باندې و مسیحیت باندې په مکه کې دیننه مسیحي تر ټولو مخور مشر سره کې مسیحي او بیا چې کله د مسلمانانو سره د دوی د مشرکینو جنگ او جنجال راغی نو بیا به یهودو ته ورته ویل او هغوی ته به ویل چې تاسې اوس ووایئ چې دا د موږ دین حق ده او که د مسلمانانو دین حق ده هغه فتوا یې له چا نه غوښتله یهودو نه غوښتله همدغه قریش ولاړل یهودو ته کېناستل او د هغوی د ملایانو نه یې پوښتنه کول چې تاسو اوس موږ ته فتوا راکړئ چې دا د موږ دین حق ده که د هغوی دین حق د مسلمانانو دین حق نو رجوع به یا مسیحیانو ته کوله یا به يهودیانو ته کوله نو د خپل جزیره العرب دغه منځ مرکز هم دغه مکه مکرمه هم د اغه خلاص نه و د يهودیت او د مسیحیت نه دیم ته متاثر و مدینه منوره خو و د يهودانو ال د خو د يهودو حاکمیت ور باندې په اقتصادي لحاظ هم يهود او په معنوي لحاظ باندې هم يهود اوس او خزرج دوی به ټول ښه اعتقاد درلود ځکه په دوی کې علما او دوی ته به اهل کتاب ویلي چې الهي کتاب پیروان به ورته ویلي د عراق طرف ته د حیرې سیمې طرف ته دلته هم مسیحیت وو شام خو ټول په خپله مسیحیت وو ځکه شام د ترکیې سره نښتی وو دا ترکیه ده او دا شام ده په شام کې د مسیحیت مرکز وو او تاسې به سیرت کې لوستلي وي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړکتوب کې د خپل تر سره د شام خواته سفر وکاو د تجارت سفر په لاره کې د چا چا سره مخ شول د راهبانو سره د هغه څه نوم یې دغه راهب بحیرا راهب سره مخ شو او هغه ورته توصیه وکړه چې دا سړی دی د باره کې تاسو پام کوئ نو شام د مسیحیانو هېواد و دې خوا ته یمن خوا ته چې راشي په یمن کې هم یهودان و او هم مسیحیان و یهودان تېنه ختم شوي و د رسول الله صلی په زمانه کې ډېر لږ پاتې و مسیحیان ځکه پکې ډېر و چې تاسو د یمن وګورئ او د یمن سره دغه تنګی څه نومېده باب المندب او دې خوا ته دغه څه دغه اریتریا ده چې دا نن نن زمانه کې ورته اریتریا وایي په زمانه کې ورته حبشه ویل په حبشه کې دلته کم پادشاه و نجاشي و نجاشي په کم مذهب باندې و مسیحیت باندې و نو دغه مسیحیت د حبشې نه د دغه تنګي له لارې نه یمن ته راغلی و یمن هم مسیحي شوی و جزیرت العرب کې دلته مسیحیت وو په دې ځای کې مسیحیت وو په مدینه منوره کې يهودیت وو په شام کې مسیحیت وو مصر او اسکندریه دا خو د مسیحیانو مذهبي مرکز دی دغه غاړه کې لیبیا ده که تونس ده که الجزایر ده که مراکش ده دغه سیمه ټوله که دې خواته چاد ده که سودان ده دا سیمه ټوله شوه مسیحیت نیولې وه په هغه زمانه کې نو اسلام دغه ټولې سیمې د مسیحیت نه ونیولې فتح یې کړې او د دغه سیمې خلک یې مسلمانان کړل تر هغې وروسته د شام خلک او د شام نه وروسته بیا د ترکیې خلک دا مسلمانان کړل چې دا نن ترکیه ده په هغه وخت کې قسطنطنیه نومېده دا مسلمانان کړل او تر هغه اخواته بیا د خواته چې راځي د قزوین خواته یا بحر خزر خواته ارمنیان ارمنیانو ته اسلام ور ورسېد او د هغوی د لارې نه بیا اسلام د ارمنستان نه هم اخواته ګرجستان نوم تاسو اورېدلی ابخازیا به اورېدلی په دې سیمه ته اسلام ورغی ګرجستان چې د نن ورځ د هغه سره د اذربایجان سره هم سرحده ده هلته هم اسلام ورسېد نو دا سیمې هم اسلام ونیولې د مسیحیت نه دا سیمې هم اسلام ونیولې د مسیحیت نه اسپانیا هم چې هغه وخت مسلمانانو اندلس کړه د اسلام له مسیحیت نه ونیوله دغه مسیحیان چې دا نن ورځې د تنصیر هغه شروع کړی دوی وایي چې موږ به له اسلام نه دغه سیمې بېرته نیسو ځکه دا له موږ نه نیولي دي نو موږ به یې بېرته چې نه نیسو دلته یې خلک مسیحیانو مسلمان کړي دي موږ به د دې سیمې مسلمانان بېرته مسیحیان کوو ځکه د مسلمانانو سره دښمني ډېره کلکه ده او خپل ټول وسایل خپل ټول خپل ټول توجه د مسلمانانو د هوادونو ته کوي په عین وخت دوی عیسایان هغه هندستانیان هم غواړي هندوان هم غواړي چې هغه کی مسیحیان کی چینایان هم غواړي چې مسیحیان کی او په دې منځنۍ افریقا کې دلته بت پرستان دي دا هم غواړي چې مسیحیان کی دلته په شرقي اسیا کې کاغه جاپانیان دي کاغه ویتنامیان دي کاغه لاوسیان دي کاغه فلیپینیان دي او کاغه د نور سیمو خلک دي د بودایي سیمه چې څومره ده د دې سیمې خلک هم دوی ځینې عیسائی کړي دي او ځینې نورې دا د اوس کار باندې روان دی په جنوبي کوریا کې تر ټولو لوی مرکز د مسیحیت دی او د افغانستان چې څومره د مخکې مسیحیان راغلي وو مبشرین یا عیسائی مبلغین هغه د کوم ځای وو د کوریا وو ځکه کوریا د امریکا یو بل اړه ده په شرقي اسیا کې د اسیا په شرق کې کوریا یو بل اړه ده دې ځای کې نو دوی ځکه د مسلمانانو خواته ډېره توجه کوي دوی وایي چې موږ د مسلمانانو نه خپل انتقام واخلو چې یو کار ته نفي کوي وایي چې دا به نه کېږي دا به نه کېږي د هغې لپاره لن راولي خو که د لن په ځای باندې لا ووایي لا لا هم همدغه معنا ورکوي خو په لا کې معنا دا ده چې دا اوس دا کار نه کېږي او په لن کې معنا دا ده چې هېڅ کله به ونه شي ابدا قطعا به ونه شي لن دومره مضبوط ټکی ده نو الله فرمایي چې ولن ترضا هېڅ کله به راضي نه شي د تاسې نه عنک یا رسول الله د تا نه د تا د امت نه اليهود ولا النصارى نه يهودان او نه نصارا حتى تر هغه پورې تتبع ملتهم تر څو چې ته د دوی دین ومنې تر څو چې د دوی دین د منلای نه وي تر هغې درنه نه راضي کېږي دا د الله فیصله ده د الله وینا ده الله فرمایي چې یهود او نصارا تر هغې پورې د تاسې نه نه خوشحالېږي نه راضي کېږي تاسې ورته سم خلک نه ښکارئ سوله در سره نه کوي په کراره نه کینی تاسو په کراره نه پرېږدي تر څو پورې چې د دوی دین نه منلی دا د الله وینا ده دوی د الله مخلوق دی الله پیدا کړی الله د دوی د زړونو نه خبر ده الله موږ ته دا پیغام راکړي چې دوی د تاسو نه تر هغه نه راضي کیږي تر څو پورې چې تاسو کافر شوي نه یاست او اسلام هم نه کوي او په بل آیت کې الله فرمایي ولا یزالون یقاتلونکم دوی به همیشه وي چې تاسو سره به جګړه کوي همیشه به وي ولا یزالون یقاتلونکم د بلاغت علما وایي چې دا د لا یزال ټکی چې فعل مضارع باندې ور داخل شي نو هغه یو تجدد استمراري افاده کوي یعنی د هر وخت لپاره به دوی نوې نوې جګړه پیل کوي جګړه به روانه وي خو شکلونه به بدلیږي هر وخت به دوی یو نوې جګړه شروع کړي وي په نوې شکل کې به روانې در سره کله په استعمار په شکل کې کله د استشراق په شکل کې کله د تنصیر په شکل کې کله د انجوګانو د مؤسساتو په شکل کې کله د فوج په شکل کې کله د رشوتونو په شکل کې کله د مکتبونو د تعلیم په شکل کې کله په تاسو باندې د ولګي د مسلطولو په شکل کې په یو نه یو ډول باندې دوی به د تاسو په خلاف همیشه جګړه کوي دا د الله وینا ده ولا یزالون دوی به همیشه وي یقاتلونکم چې د تاسو سره به قتال کوي جګړه به کوي حتی يردوکم تر دې چې تاسو راوګرځول اسلام نه مرتدم کی عن دینکم تاسو د دین نه د اسلام نه تاسو راوګرځوي ان استطاعوا کدی وکولای شي یعنی همیشه به دوی په دې کوشش کوي چې مسلمانان د اسلام نه وبس دا دی الله وینا ده او دوی هم نه پټوي دوی هم وایي بس دا سیمه د منګه وه دا به بیرته د منګه کیږي نو ګور دې مطابقت ته وګورئ چې الله هم وایي چې تاسو دوی نه پرېږدي تر څو چې په اسلام یاستئ او دوی هم وایي چې دا سیمه منګه نه پرېږدو ځکه دا د منګه خپله وه د دې سیمې خلک د بیرته مغه دین ومني چې هغه د منګه و دا د منګه دین د دا د ومني بیا یې پرېږدو کنه تر هغه وخته به بمبارونه هم یو مشکلات نه دي خبر باندې ورسره راځو چې په اسلامي ملکونو کې د کوم کوم لارو ناراضي او څنګه کار کوي نو د کامیابی راز د دوی په څه شي کې ده ولې دوی کامیاب دي هر خواته ورځي مسیحیت ګوري دلته ما تاسو ویل چې په فلسطین کې او په دونه ځای کې دوی دا ټول اروپا ونیوله مسیحي یې کړه ټوله روسیه یې ونیوله مسیحي یې کړه ټوله امریکا یې ونیوله مسیحي یې کړه او افریقا یې زیاته برخه واخیستله مسیحي یې کړه او په شرق کې دلته لوی لوی منځنۍ منځني ختیځ کې لوی لوی اډې لوی لوی ځایونه واخیستل مسیحي کړه شرقي اسیا یې واخیستله دا یې مسیحي کړه استرلیا دوی ورته راوکوچېدل دا یې مسیحي کړه او په دنیا باندې د مسیحیت داسې یو جال خور کړی چې هېڅوک ترې نه خلاص نه دی دا کامیابي د دوی په څه شي کې ده کامیابي د دوی په درېو ټکو کې ده اول ټکی چې ده د دوی هغه پلاننګ ده برنامه ریزي دوی چېرې یو ځای ته داسې بې برنامې بې پروګرامه بې ترتیبه نه ورځي د سلو کلو پروګرام هم د یو ځای دپاره جوړوي د پنځوس هم جوړوي د شل هم جوړوي د یو کال هم جوړوي د یوې میاشتې هم جوړوي چې هر چېرې ورځي دوی په تنسیق باندې یو بل سره په هماهنګۍ باندې ورځي یو کار یوه روپۍ هم دوی بې برنامې او بې هدفه نه مصرفوي د موږ غوندې نه دي چې بس د دې خواته کار شروع کړی هغه خواته شروع کړی زه له ده نه خبر نه یم دی له ما نه خبر نه ده هغه بیا له بل نه خبر نه ده بلکې یو بل سره لګیا یو چاته کافر وایو چاته بې مذهب وایو چاته بې دین وایو صوفیان د سیفیانو سره وران دي سیفان د صوفیانو سره وران دي نه دوی ټول سره مشترک دي په بین المللي یو نړیواله ټولنه لري دوی د تبشیر چې څونه مسیحي کلیساوي دي دا ټول په خپل منځ کې مسیحي هغه لري ټولنه لري بین المللي او کوششونه یې هلته منظم کېږي بیا د هر چا ساحه ټاکلی کېږي هلته نفر ټاکلی کېږي د هغه دپاره بودیجه تشکیلیږي بیا د هغه دپاره موده تعینېږي بیا چې پغه کې مشکلات راشي چې پغه موده کې دوی خپل هدف ته نه رسیږي پغه کې بیا دوی توسعه راولي نو کارونه د دوی ټول د برنامه مطابق د پروګرام مطابق او د ترتیب مطابق روان دي دا څه نه ده چې بس نن بس چلم ولګول بیرته راغلم خلاصه کیسه ختمه شو یا پرون می جهاد کړو او نن نه کوم ختم شو بس نه د من کارونه غیر منظم غیر مرتب دي یو بل سره هماهنګ نه یو د دې کارونه په ټوله دنیا کې هماهنګ دي او هماهنګي او ترتیب داسې یو شی ده چې دا انسان په خپل د کامیابی خواته بیایي مثلا زه تاسو یو مثال وایم که زه اوس وغواړم چې یاره زه ځان ته یو کور جوړ کړی وای نن هم وایم یار چې یو ښه کور مې جوړ کړی وای ځان ته او کال ته بیا وایم چې یار یو ښه کور مې جوړ کړی یو ښه باغ ګوټه مې پکې وای بل کال ته بیا چې یار چې یو ښه کور مې جوړ کړی دا بچیان مې پکې خاص وده اوسېدل یار چې یو کور مې درلودی بیخي به بېغده کرایه او مشکلات نه به خلاص وم په دې باندې به زه کور جوړ کړی شم نه په دې کور نه جوړېږي اوس بل ځل زه د کور جوړولو ترتیب جوړوم زه باید ځان ته کور جوړ کړم کور څنګه جوړ کړم پیسې نه لرم یا غزلانه حاجي صاحب خو ډېر نیک سړی ده د ده نه به یو څو روپۍ په پور واخلم یو څو روپۍ ورته نه په پور واخلم او په هغې باندې ده ته مو چې حاجي صاحب تا ته خو الله ډېرې درکړي دي او ته ما ته یو څو روپۍ په پور باندې راکړه چې را زه هلته ځان ته یو جریب ځمکه ورباندې اخلم الله به راکړي در به یې کړم د حاجي صاحب ما باندې اعتماد ده بلکل حاجي صاحب ته ورغلم د حاجي صاحب نه زه مثلا پنځوس زره یو لک روپۍ مې ترې واخېستې هلته مې یو جریب پټه ورباندې واخېسته پته به داسې ځای کې پلان ترتیب مې دا چې دا به د سړک په غاړه باندې یو ځای اخلم سړک په غاړه مې چې واخیست هلته مې زه اوس کور پکې نه ځم اوس ترکاري پکې کرم روانې اوبه لري کاریز ورته را روان دی ترکاري سړک ته په اسان راوباسم کلي ته نږدې ده درې څلور پنځه کاله په هغه کې ترکاري کرم هغه ترکاري ما ته دونه پیسې کوي چې د حاجي صاحب پیسې پنځه کاله بعد بېرته ورکوم چې د حاجي صاحب پیسې مې پنځه کاله بعد بېرته ورکړې اوس هم چې ماشاءالله دا خو دا د زما دپاره ځمکه راته مفته پاتې شوه اچ مفته پاتې شو د دې لپاره زه بل پلان څنګه سنجوم اخو دا کوټه به څنګه جوړوم دا پیسې د دې لپاره به څنګه کوم زم چې یار د مزکه ما په داس ځای کې د پلان په نتیجه کې مې اخیسته چې دې دا سطح ډیره جګه ده نو اوس زه یو چاته چې والا کړه تا خو یو بل کاروبار ده بس ته خشمالان راول دا ما پټای به ټیټ کې بس تاسو زه د دوله کرو په باندې دا خاور درکوم ته کې خشمالي وکاو دا خاور به تر خرڅ کې خښته به شي داش به شي حساب کتاب به شي زمکه خو نه ولې زمکه خو ماته پاتې ده هغه یو کال به کې کار وکاو د درې کال د درې لک روپۍ هغه پکې نقد کړی یو لکه ماته راکړي ځمکه خو یې نه وړه کنه ځمکه یې وړه پاتې شو هغه خاور وړل نه ماته تاوان شو که ګټه شو ګټه شو چې نه وړي بس ځکه لګ راټیټ شو هغه بیرته شیان مان پکې را پیدا کیږي شی بیرته جوړي اساس هي ځکه له شروع نه ما جګه ځمکه اخیسته و پلان مې درلوده داسې نو چې پلان مې درلوده هغه پیسې راته پیدا شي هغه پیسو باندې زه ځان لپاره ځمکه جوړوم کور جوړولی شم نو دغه ډول پلان چې شروع نه زه ولرم په هغه کې عملي قدمونه اوچتولی شم او که بې پلان روان یم نو لس کاله به وایم چې یاره یو کور مې درلودی شل کاله بعد به د یو کور خاوند نشم د موږ مسلمانانو کارونه او کوششونه بس دغسې بې پلان او بې ترتیبه دي دوی یو روپۍ هم بې پلانه نه مصرف کوي دا د کامیابۍ اول راز ده دویم راز یا دویم شی چې د دوی د کامیابۍ راز پکې نغښتی هغه د دوی صبر ده صبر صبر او حوصله ډېرو لرو لرو ځایونو ته غرونو ته د جهاد په وخت کې به د غربي مؤسساتو نرسانې نجونې او ډاکترانې د پاکستان نه نورستان ته راتلل د پاکستان نه به بدخشان ته راتلل د پاکستان نه به بامیانو ته راتلل تخار ته به راتلل فاریاب ته به تلل او هغه وخت تاسو ته معلومه وي چې لارې د موټرو نه وي یا به پیاده تلل یا به په اسونو باندې یا په وښانو باندې یا به په یو میاشت دوه میاشتو کې هلته کل نن یو کلي کې سبا بل کلي کې بله ورځ بل کلي کې هلته به سفرونه کول پېغلې پېغلې نجونې یې صبر کوي د کور نه لرې د مور نه لرې د ورور نه لرې د خپل بوایفرنډ نه لرې راځي بس چېرته په پلان کې د دوی ډېر شیان د هر څه لپاره پلان جوړوي د حاکمانو د تابع کولو لپاره پلان جوړوي د حکومتونو د پرځولو لپاره پلان جوړوي اقتصادي پلانونه جوړوي تعلیمي پلانونه جوړوي ډېر شیان د هر څه لپاره پلان جوړوي دویم پکې د دوی صبر ده صبر او دریم شی پکې د دعوت لپاره یو نصاب او استراتیژي ده دوی دعوت داسې نه کوي چې د خلکو نفرتونه ځان ته راوپاروي بلکې چې هر چېرته تللی وي په داسې یو ډول باندې خلک ځان ته را دعوت کوي چې اوله د خلکو باید له دوی سره مینه پیدا شي هلته یو کلینیک جوړ کړي هلته یو شفاخانه جوړه کړي هلته د مسکینانو ته غلې ور ورسوي واورو کې لارې ورته خلاصې کړي داسې کارونه وکوي کلینیک جوړ کړي یو د زخمیانو دپاره ایمرجنسي هسپتال جوړ کړي شفاخانه جوړه کړي داسې کارونه وکوي چې د هغو خلکو اعتماد په ځان باندې قایم کړي او د هغوی له زړونو نه دا خبره وباسي چې موږ پردي یو او موږ دښمن یو د دوی نه بلکې دا ورته وانمود کړي بلکې په عمل نه ورته ثابته کړي چې موږ تاسو دوستان یو ولې د سختي مشکلات ورځو کې موږ تاسو سره نه وو دا اوس در سره نه یو چیرې دغه مسلمان دی چیرې دغه عرب دی چیرې دغه شیخ دی چیرې دغه بزرګ دی چیرې دغه فلانی صاحب دی بس هم دا موږ چې پرون هم در سره او نن هم در سره یو نو دوی د دعوت دپاره یوه ستراتیژي لري یوه تګلاره لري او هغه په مراحلو باندې ولاړه ده اوله مرحله دا ده چې د خلکو له زړونو نه خپل نفرت وباسي دویمه مرحله دا ده چې د هغوی اعتماد په ځان باندې قایم کړي درېیمه مرحله دا ده چې دوی په خپله هلته خلکو ته مخاطب نه شي بلکې د سیمې خلک ورته راورځي او هغوی راپورته شي دا کار انجام کړي ځکه د دوی مشران وایي وایي چې ونه غوڅوي نو د ونې په یو شاخ به یې غوڅوي چې ونه غوڅوي د ونې یو شاخ به راواخلي هغه به تبرګي ته ور واچوي بیا به د هغې وروسته دا ونه غوڅوي ته تر څو په تبرګي کې د ونې شاخ نه وي هغه ونه نه را پرېوځي دوی وایي چې مسلمانان به په درېیمه مرحله کې مسلمانان به د اسلام نه وباسي هغو کې به معتمد کسان جوړ کړي په مختلفو طریقو باندې او بیا به هغوی ته دا وسایل په لاس ورکړي چې هغه په خپل ملت کې په خپله کار وکړي د اسلام نه وباسي کاري وسایل د کامیابی د خو راز د خورولو وسایل د دوی چې د تنسیر د خورولو یا د خپل دعوت او حرکت د خورولو وسایل څه دي په دې کې دوه ډول دي یو هغه مساعد یا کومکی وسایل دي چې د دوی سره کومک کوي پکې یو هغه دي چې دوی په خپل په قصدي تور باندې په کار اچي هغه چې کومک ور سره کوي هغه درې شیان دي یو ده فقر لوګه نستی دویم ده جهل ناپوهي او دریم ده مرزونه دوی د دنیا په هغه سیمو کې ښه کار کولی شي چې هلته دا درې شیان موجود وي یو هلته څه شی موجود وي نیستي موجوده وي چې نیستي موجوده وي چې زه له لوږې مرم ما ساړه کېږي بچیان مې کنګل کېږي چې چې مسیحای ته چې یهودا چې په خپله ابلیس راشي هم زه مخې ته ورجګېږم چې بس د بچیانو په خاطر باندې مې ورته کوم ځکه نیستي لوږه فقر دا ډېر سخت شی دی د دې تحمل څوک نه شي کولی ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کاد الفقر ان يكون كفرا نږدې ده چې فقر کفر شي یعنی د فقیرۍ په سبب باندې خلک کافر شي د دې دنیا په داسې ځایونو کې کوشش کوي چې هلته ورشي چې هلته فقر او نیستي موجوده وي او که بل فرض موجوده نه نو هلته باید موجوده کړي هلته باید جنګونه را ولاړ کړي اختلافات حکومتونه راوپرځوي قومونه یې د بل په خلاف راپورته کړي چې بې امنیتي خوره شي چې بې امنیتي خوره شي زراعت به نه کېږي چې زراعت ونه شو اقتصاد به نه وي صنعت به نه وي فابریکې به نه وي او چې خلک په جنگونو باندې اخته شي بندونه به وران شي کاریزونه به ود شي ویالې به ډکې شي تجارتي لارې به بندې شي لونه به یو د بل لپاره ونړوي نو فقر به راشي چې په کوم ځای کې فقر نه وي هلته باید دوی فقر راولي د فقر د راوستلو عوامل برابر کړي دا یو دویم مرض مرضونه چې کوم ځای کې ډېر وي لوی لوی وباګانې وي یا د جزام ناروغي وي یا مثلا نور د نسناستې ناروغي وي یا نور لوی لوی ناروغیانې وي د دوی دپاره د هغه ځای حکومتونه ناتوانه وي چې خلکو ته واکسین ورسوي یا دوا ورسوي هغوی فورا اپیل کوي غرب ته چې غرب ته اپیل وکوي غرب بیا خپلې موسسې ورته راولېږي خپلې موسسې ورته راولېږي هغوی بیا هلته هم خلکو ته دوا ورکوي او هم بیا خپل دعوت چلوي او درېیم دوی داسې ځایونو ته ځي چې هلته ناپوهي جهل زیات وي بېسوادي پکې زیاته وي بېسوادي چې په کوم ځای کې زیاته وي هلته دوی ډېر کوشش کوي روان چې داسې غرنۍ علاقې وي یا صحرایي علاقې وي یا ځنګلي علاقې وي هلته دوی ډیر کوشش کوي چې ځان ورورسوي ځکه چې هلته خلک د دوی په مقصدونو او په اهدافو باندې نه پیږي د دوی د کارونو تر شا چې کم پټ نغستی مقاصد دی په هغه باندې خلک نه پیږي چې کته هر څه ورته وایي چې دا تا دښمن دی او نه هلته کارز راته تازه کوي دی لار راته واروي حرفي کورسونه د الکانو لپاره د نجونو لپاره برابروي نو زه د تا څنګه ومنم چې ته وایې دا دښمن دی ځکه هغه په دې نه پوهېږي چې د دې تر شا نور شیان پراته دي الته په خلکو کې دینی شعور او تاریخي معلومات او د مستقبل په اړه باندې اټکل او تخمین دا نشته ده یا کمزورې دي دا درې هغه وسایل دي یا هغه عوامل دي مساعد یا کومکی عوامل دي چې د دوی سره مرسته کوي چې دوی خپل دعوت ال تخپور کړي اول څه شي دی فقر دویم څه شي دی جهل دریم څه شي دی مرض که چیرته دا شیان په کوم ځای کې نه وي هلته باید دوی را پیدا کړي هلته باید را پیدا کړي که یو هېواد کې علم وي پوهنتونونه وي مدرسې وي علما وي باید دوی هلته جنګ مسلط کړي چې پوهنتونونه بند شي تعلیمي ادارې بندې شي تحقیقي مراکز بند شي پوهان کډه وکړي لاړ شي اروپا ته بل ځای ته وتښتي روسیې ته لاړ شي علما کډه وکړي مذهبي اختلافات په خلکو کې خپاره کړي یو په بل باندې اعتماد ونه کوي دې ملا خبره نه منم دی خو فلانی دی د هغه ملا نه منم هغه د ابستانی دی د بل ملا نه منم ځکه هغه د فلاني ملا نه زده کړه کړې ده نو دا مشکلات په خلکو کې را پیدا کړي خلک په خپل به علم نه تخته کوي په ځای چې ملا ته ورشي د ملا نه تختی وي د ملا کې خپلانه جنجال دی دغه ډول به اعتمادیان را پیدا کول په خلکو کې ترڅو په خلکو کې قصدا جهل راشي ناپوهي ورکړي راشي خلک دې پوه نه دي روحاني نه دي عالم نه دي مربي نه د دونه وتښتي کینه ورسره وساتي کینه وتښتي دا هغه طبیعي عوامل دي اوس هغه وسایل چې دوی په کار اچوي هغه څه شي دي کوم وسایل چې دوی په کار اچوي په هغه کې تر ټولو لوی طب او طبابت ده یا طبي خدمات دي کلینیکونه دي شفاخانې دي سور صلیب دی د ته ورته نور په زرګونو زرګونو طبي کارونه او طبي خدمتونه دي چې د غیر لار نه د خپل پیغام خلکو ته رسوي دویم په هغه کې میډیا ده تلویزیونونه دي رادیوګان دي اخبارونه دي مجلې دي نور د ټولنیزو رسنیو وسایل دي انټرنیټ ته تر هغه وروسته دریم شي چې دی هغه تعلیم دی تعلیم پوهنتونونه جوړول مکتبونه جوړول لیسې جوړول کورسونه جوړول په یو وخت کې ما د پېښور په ښار کې د نن نه تقریبا ولس اتلس کاله مخکې چې ځالته وم ما یو اټکل غوندې شمېره را جوړه کړه یوازې د پېښور د ښار په منځ او شاوخوا ځایونو کې تر زرو د انګلیسي ژبې تر زرو کورسونو زیاتو یوازې د افغانانو دپاره ما په هغه وخت تعجب کاوه چې دا دونه ډېر کورسونه او یوازې د ژبې د زده کړې لپاره ولې په کې چې نور غټ غټ د نور شان علمي کورسونه نشته ده د نور شانو کورسونه ولې نشته چې یوازې د ژبې کورسونه زه په دې نه پوهېدم چې دوی به وخت به په زرګونو ترجمانان پکارېږي اوس راته معلومه شوه چې دوی خو ترجمانانو ته ضرورت درلوده چې د هر ګروپ سره باید یو دوه ترجمانان روان او په هر دفتر کې یو دوه ترجمانې نجونې او ښځې دا موجودې وي دوی خو ترجمانانو ته ضرورت ګور دی دا د پلانینګ کار دی که دوی دې ترجمانۍ راغلي وای کسان ورسره نه وای نو بیا به په خبرو چا پوه کول چا به رهنمایي کول او دغه زرو کورسونه هر یو به دوه سوه درې سوه څلور سوه پنځه سوه متعلمین درلودل په غیر اختیاري ډول باندې موږ د دوی په منګولو کې ورلوېدلي وو مکتبونه ورته پرېښي وو لیسې ورته پرېښي وې هله کورس وایو صحیح دی چې هغه یو مفید شی و خو اوس دغه فایده د چا په ترازي کې ولوېده هغه چې زده کړه د چا سره ودرېدل د چا دفترونه پرې ودان شول د چا ګروپونه ورباندې ودان شول چاته یې لارې ور وښودې د چا په صف کې ودرېدل دا بیا شل کاله وروسته معلومه شوه تعلیم د دوی د وسایلو نه ده دوی غواړي ابتدایي مکتبونه لیسې پوهنتونونه تحقیقي مراکز علمي مراکز علمي غونډې دا شیان جوړ کړي او د دې لارې نه د خلکو اعتماد په ځان باندې جوړ کړي او بیا په نصاب کې داسې شیان راولي چې هغه د دوی نظریات او د دوی عقیده خلکو ته په لاشعوري ډول باندې وروپېژني څوک په پوه نشي خو د د مسیحیت سره آشنا شوی وي له مسلمانانو سره د تعامل پړاوونه یا مراحل څه شي درې دي اوله دوی کوشش کوي چې مسلمان له اسلام نه وباسي او مسیحي دویم دویمه مرحله دا ده چې که له اسلام نه ونه وځي او مسیحي نشي ها که مسیحي نشي نو له اسلام نه خو دې ووځي خیر په اسلام کې پاتې نشي په اسلام کې پاتې نشي خیر ده که مسیحي هم نشو درېیمه مرحله دا ده چې که دا هم ونه شو او اسلام نه نوته په اسلام کې د خراب کړی شي نن دې د مسلمان وي مسلمانانو په کله کې د موسیږي اما غلطه د بی دین کړی شي د افغانستان خلک موږ تاسو اوس وینو په دې هیواد کې هغه تین مذهبي خلک دي هغه نه مسیحیت ور سره مني نه له اسلام نه وځي هندویزم ور سره مني یا مثلا بل کفر سره مني بلکې خپل دین باندې په هر حالت کې ولاړ دي هغه چې کمونستان هم ځانته مسلمان ویلي کمونستان هم ځانته مسلمانان ویلي اته دا اوس ورسره ولاړ دي دوی هم ځانو ته مسلمانان وایي د اسلام نه په هېڅ حالت کې وتلو ته راضي نه دي خو نور وسایل داسې را برابر کړل داسې تلویزیونونه داسې چینلونه داسې د فحاشۍ مرکزونه داسې نور د لهو العب هغه وسایل چې په اسلام کې خلک له اسلام نه واړول په نامه مسلمان خو نور چې د مانځه وخت شي نه پورته کېږي ځکه هلته ډرامه روانه ده که نه هڅه ډرامه روانه ده نرمانځه لپاره ډرامه او کله نا کله خدا سره چې ملاس وخت ورته بدل کړي په دې وخت کې ډرامه د زم ګورم خیر دی پس مونږ کو تراوی بل ګوسته وکړو په اسلام کې ملایم خراب ک میایم خراب ک اجیم خراب ک مجاهدم خراب ک پیرم خراب ک حضرتم خراب ک او شیخم خراب ک صوفیم خراب ک ټول په اسلام کې خراب کړل دا درېمه مرحله ده د دې درس باقي برخه به ان شاء الله په کې وایو